السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته روره دا چې د قرض په صورت باندې حمل شي نو بیا د سود نه بچ کیږي چې بوري غنم ته نه قرض غستیو اوس چې دا غنم مشول نو غل خپل قرضه واپس ورکړي او کنه غنم په غنمو باندې بدلول وي او په دې کې نیټه راغلی نو دا بیا سود دی خو بهتره خبره دا ده چې دا په قرض حمل شي نو دی دې اوس هغه له خپل یو بورۍ غنم واپس قرض ورکړي، نو په دې باندې به دی د سود نه بچ شي او پیسو ورکول له ضرورت نشته. هذا والله تعالی اعلم.